وای دی کوم او بل وای دی کوم او بل اسونو خپل باندې منو د دینه ما یرید الله نغواړي الله لیجعل علیکم دا چوګرځي پتا سبانه من حرجن ستنسیا ولکه یرید لکن غواړي لیطهرکم د لپاره چې پاک شي تاسو